ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون سوره انفال لی د دین بیان کیږي ورسره اصول او طریقې د جهاد بیانیږي چې مسلمانانو جهاد ته ځای څه طریقه به کوي نن دی تخویف دنیوي د کافرو د پاره د دنیا د عذاب نه یروله وی دې کافر ته ووایې چې که نن تاسو سره څومره طاقتونه دي او څونه فوجونه وسلې دي ګورې ګمان دا مه کوئ چې تاسو به د الله د ګرفت نه ځان خلاص کړئ چې د الله د ګرفت وخت راشي بیا خلاصېدل نشته ولا يحسبن الذين او خامخا ګمان دې نه کوي هغه خلک ولا يحسبن الذين او خامخا ګمان دې نه کوي هغه خلک کفرو چې هغوی کافران دي دا کافران دي ګمان نه کوي د څه شي سبقو چې دا خلک به زمانه وړاندې شي خلاص به شي سبقو چې دوی به د الله نه څه شي وړاندې شي د الله نه به خلاص شي دا د الله د ګرفت نه او د الله د پکړ نه دا نه خلاصیږي انهم یقینا دوی چې دي لا یعجزون دوی به عجز نکي الله چې د الله نه منډې ووایي ووایي ووایي او الله عجز کي او ځان ته خلاص کي انهم یقینا دوی چې دي لا یعجزون دوی به ځان عجز, عجز نکي الله بیا اصول د جهاد دی مؤمنانو بروسه په الله او کې اعتماد په الله او کې ذکر کثیر کوي خو ګورې اسباب هم پرېږدی ښه اسباب د دې کافرو دپاره وسلې د دې دپاره قلاګانې د دې دپاره جنګي سامانونه هغه تیار کړئ و اعدو لهم تاسو تیار کړئ د دې کافرو دپاره و اعد لهم تاسو تیار کې د دې کافرو د پاره مستطاعتم هغه چې ستاسو وسوي هلکه چې څومره وسي د خپل وس مناسب د دې کافرو د پاره تیار کې څه شی تیار کې من قوت قوت قوت هر هغه څیز ته وایي چې په میدان جنګ کې تاله طاقت درکوي تا مضبوطی خدای دی که که هغه وسلی خدای دی که که هغه اسونی وی خدای دی که که هغه قلاګانې وي مورچې وي او که هغه تربیت یې تربیت خاص کر په دې ځای باندې ډېر زور تربیت چې روره ټوپکې نښې ولې د غشي وي نښې ولې یو صحابي دی هغه وایي ما د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام نه واورېدل چې هغه په منبرو نو هغوی راته وی چې الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي من قوت طاقت تربیت ټریننګ و من رباط الخیل او ساتنه د اسونو الکه د دې کافرو په مقابله کې اسونه وساتې وتړې دا راوالی دا خپل اسونه په دې سرحد کې ورته وتړی مخامخ چې ګورې سره مو چت که کنه نو په جهاد به د سره کوو ومن رباط الخیل او تړنه تړل داسونو ترهبون به چې تاسو یروې په دې سره عدو الله دشمن د الله و عدوکم او دشمن ستاسو دا د مکې خلک دا پې یروي هغه زمانه کې د مکې خلک کافرانو ترهبون به چې تاسو یروی په دې سره عدو والله دشمن د الله و عدوکم او ستاسو دشمن مسلمانان الله ته دومره نږدې دي چې سره الله سره ارس یو دی چې د دوی دشمنی د الله دشمن دی چې د الله دشمنی د دوی دشمن دی و آخرین او نور خلق پې ویروئ ستاسو دشمنان یوازې دا نه دي قریش او دا نور و آخرین او تاسو ویروئ په دې نور خلق من دونهم بغیر د دوی نه په دې زمانه کې له مسلمانانو ته دا پته نه لګېده چې زمونږ نور دشمنان هم دي دا بیا رستو پته ولګېده چې غټ دشمن فارس دی غټ دشمن هغه روم دی لا تعلمونهم تاسو نه پیژنې هغوی الله یعلمهم الله پیژني هغوی وما تنفقو او هغه چې لګوئ تاسو من شی انس شی د الله په لار کې مال لګوي ځان لګوي وما تنفقو او هغه چې تاسو لګوي من شی ان یو شی کاغه لیږي او کړیری فی سبیل الله په لار د الله کې یوفا الیکم پوره پوره به درکړی شي بدله د هغې تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم ونه کړی شي بیا مسله ده دلته مسلمانان دی پورې غاړه کافر دي او د هغوی د طرف نه پیغام راغی چې مسلمانانو موږ سره صلح وکړي نو صلح دا جایز ده که دا جایز نه ده وی موقع ته وګوره او که چېرې موقع داسې وه چې صلح کې ستاسو څه نقصان نو وکړئ ورسره و ان جنحو او که دا کافر دې کافرو میلان وکړو و ان جنحو که چېرې دې کافرو میلان وکړو لسلمې صلح ته چې حضرت زمونږ سره صلح وکړه نو الله پیغمبر ته وی فجنح لها تم میلان وکړه دې صلح ته صلح ته میلان وکړه خو ګورې بروسه په دوی مه کوه چې زه بس دی دوی سره زمونږ صلح وشو نور څه نشته وتوکل علی الله او اعتماد وکړه بروسه وکړه په الله انه یقینا د الله چې دی هو السمیع العلیم هغه اوریدونکی د هر څه او خبر په هر څه دی او که تاسو وایئ چې نه دا کافران موږ سره صلح کوي دا چالاکي کوي موږ له دوکه راکوي دا صلح راسره ځکه کوي چې لږ دوی وزګار شي او د موږ مقابله کې وسلې تیارې کي اسونه تیار کي نو وی و این یریدو کشر دوی اراده کوي په دې صلح ان یخدعوکه د دې خبرې چې دوی دوکه وکړي تا سره نو بیا هم پروا مه کوه فان حسبک الله یقینا کافي دی ستا الله ستا دپاره الله کافي دی هو الذي ګوره که پوهېږې پوهېږې که نه پوهېږې وګورئ هو الذي الله هغه ذات دی ایدکا چې تی مضبوط کړې به نصره په خپل امداد چې الله د سره خپل غیبي امداد وکړه و بالمؤمنین او په دې مخلص مؤمنانو باندې دا ښکلې ښایسته صحابه درته درکړو د انسان دپاره یو دام دردسری چې د هغه ماتحتو سره خلافي ټیک د سړي د سره ډیر دی فوج د سره ډیر دی خو سره په خپلو کې لانجه ده نو بیا به څه کوې وایي نه والف او الله پاک محبت واچو والف او الله پاک مینه او محبت واچو بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې صحابه وو بې اندازې سره په خپلو کې د یو بل سره مینه او محبت او داسې مینه او محبت الله واچو لو انفقتا که چېرې تا خرچ کړی وي ما فی الارض هغه مال او دولت چې کوم په ځمکه کې دی جمیعا ټول ما الفتا تا به محبت نوی اچولی بین قلوبهم په منځ زړونو د دوی کې انصار خواران خو سره خپلو کې داسې دشمني وه چې د یو سل شلو کالو نه دشمني وه که دا د دنیا ټول مالونه دې لګولی وي لګولی وي لګولی وي د دوی منځ کې به محبت نه وي راغلی کم محبت چې الله نن د دین د وجې نه الله د دوی په زړونو کې اچولی دی لو انفقت که چېرې تا خرج کړی وي ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ما الفتا تا به محبت نه وی اچولی بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې ولکن الله لیکن الله الف بینهم هغه محبت واچو په منځ د دوی کې انه یقینا دا الله چې دی عزیز دا غالب دی حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې بیا خپل پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله خبره کوي یا ایها النبیو ای پیغمبره خیال کوئ ای پیغمبره حسبک الله کافی دی ستا الله بس د چا پروا مه کوه د الله نصرت او امداد د سره دی ای پیغمبره حسبک الله کافی دی ستا الله ومن اتبعک او هغه څوک چې چا ستا تابعداري کړې ده ستا دپاره الله کافي دی ومن اتبعک او هغه څوک چې چا ستا تابعداري کړې ده دا ومن اتبعک دا کم ځای سره لګوي ځنې خلک وایي دا د الله سره ولګوي ریاضه نو چې د الله سره دی ولګو نو د نحو مطابق دا ښکلې طریقه ده خو معنی دونه ښکلې نه ده بیا معنا دا شوه چې ای پیغمبره کافي دی ستا دپاره څوک دله کافي دی الله دله کافي دی ومن اتبعک او هغه څوک چې چا ستا تابعداري کړې ده دا دوه ستا کافي شو یو دی الله شو او یو دی د خپل پیروکار مؤمنان شو د نحوې په اعتبار سره دا طریقه ډېره اسانه ده خو معنی ښکلې نه راځي دویمه طریقه دا ده چې من اتبعکه د کسر ولګوي حسبکه کې دا که نه دی نو بیا د نحوې په اعتبار سره له کمزورې دی خو په اعتبار د معنی سره ډېر ښه دی حسبک الله پوره دی ستا الله د چا پوره دی ستا ومن اتبعکه او د هغه چا چې چا ستا تابعداري کړې ده الله ستا دپاره هم کافي دی او د دې مؤمنانو دپاره هم کافي دی من المؤمنین د مؤمنانو نه بس دی الله دې خیر وکړي داسې طبیعت ټیک نه دی دوك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا الله تزمن رزاش يا الله بالفضل وكرم یا الله ستا د کتاب صحیح پویه راته راکړې ربه ستا د کتاب اتباع زموږ نصیب وګرځوې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړې چې الله دوی سره ډېر ښه کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعا وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي زه هم لږ بیمار یم ماته هم دعا وکړي چې الله پاک ماته هم صحت راکړي وصلی الله